بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی والسماء والطارق قسم دی په آسمان او د شپې په څرګندېدونکو وما ادراك ما الطارق او ته څه پوهیږي چې د شپې څرګندېدونکي څه دي النجم الثاقب ځلېدونکي ستوري إن كل نفس لما عليها حافظ هیڅ نفس داسې نشته چې پر هغه کوم څارونکی نه وي فلينظر الإنسان مما خلق بیا دې لږ غوندې انسان دې ته ځیر شي چې هغه د څه شي څخه پیدا کړای شوی دی انه على رجعه لقادر په یقیني توګه هغه یعنی خالق د د په دوهم ځل پیدا کولو قادر دی یوم تبل السرائر په هغه ورځ چې د پټو اسرارو پلټنه څېړنه وشي والارض ذات الصدق او د بوټو ټوکې دو په وخت کې په چاو دي دن کې مکه انه لقول فصل دا یو زته پریوتون کې کلکه خبره ده وما هو بالهزل